ریاض الصالحین حدیث نمبر دے دو سوا یو دو سو ایک نمبر حدیث پدی حدیث کے د پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت نا سکے معذور دی چې کله خلق تنگ شي په ورځ د قیامت کې حتی الان محمد صلی الله علیه وسلم را بش خلق نبی علیہ الصلات والسلام تا خلق ورته وي سخت رزدا زمنګ د پر د الله نه سوال وکړه چې زمنګ الله شفا رسو کی استا په وجا معاف کی بیان کوي ها وعن حذیفه وابي خدا چا به شفارس کوي چې عقیده د توحید وګوره که عقیده د دیوی او هغه شکول نو مخکې مونږ ویلو شکول میوه چاوا بی بی هوا کټکړې میوه چاوا بی بی هوا پدرستخان اخی میوه چاوا بی بی هوا هغه سن خبرم نو اذهبوا اغبوا الى شي تاسو زما زوی ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الله چې خليل د الله دی خليل الله تعالی قال رايو اي فياتون را بشدا خلق ابراهيم عليه السلام تا چې زمنګ د پارا شفارس کا چې الله زمنګ د پارا د جنت دروازه کولاو کی فیقول ابراهیم نوایب ابراهیم علیہ الصلات والسلام خلیل رازدار د الله خلکو باندې به خوراکونه کوله مهمان نوازی ځان کې پیدا کړي خلکو او موږ ملګرو موحدینو مسلمانانو دغه چې څوک راځي مخ ته اړي نه خوراکونه په خلکو کوي چنه وظیفه تراشی نو ورکا د ځان لکم کا او غل ورکا وای به ابراهیم علی السلام لستو بصاحب ذالک نیمز صاحب د دې اے د انسان به تیریږي په د صراط په پول باندې په اتباع د چا سره اعمال سره عمل له عمل په وجه به تیریږي بلکې عمل لخی او زر به تیریږي ونبيكم قائم على الصراط او پیغمبر تاسو به ولا علی په پول باندې د صراط او یقول وای بنبی علیہ السلام اے پیغمبر په پول باندې ولا علی خرچ خرچه ولا ورک دغه دا واسکه واغه دغه ته به و چې بیا دا شیخه طلحه تا وا سبا دا شی بیا وا قران یو شی بیا خرچه ولو